مگر ما تحت قیادت یک خلیفه و یک امیر به خاطر نظام اسلام می جنگید شما به خاطر چند دلار و افغانی و کلدار دین خود را فروختید مگر ما به خاطر حفظ دین خود همه پولها را رها کرده و در سنگرهای تا، بر علیه شما می جنگید خبردار ای و کفار که ما هرگز شما را آرام نمیگذاریم ډېر خلک دې ته حیران دي چې اسلامي دولت څنګه دومره لوی لوی فتوحات وکړل، شریعت پلی او خلافت یې قایم کړ، مګر اصل کې د حیرانتیا خبره دا ده چې څنګه دا دومره ډېر تنظیمونه، ګروپونه او ډلې په مخکینۍ ټوله پېړۍ کې په هغه څه ونه توانېدل چې اسلامي دولت په یو څو کلونو کې لاس ته راوړل. که د تاریخ پاڼې ته وګورو راته به څرګنده شي چې ډېر داسې پرله پسې فرصتونه راغلي ول خو بغیر له دې تېر شول چې په سمه توګه ورسره چلند وشي. په ځمکه کې واکمني راشي او بالاخره هغه اسلامي دولت قایم شي چې دغه تنظیمونه او ډلې یې د قیام په نوم کار کوي. د بېلګې په توګه دوه نړیوال جنګونه، هغه جنګونه چې مسلمانانو په مختلفو ملکونو کې د صلیبیانو پر خلاف تر څو د اسلامي دولت په قیام پای ته ورسي، لیکن په نوم اسلامي تنظیمونو او تحریکونو دغه ډول فرصتونه د خپلو کږو منهجونو یا د هغه نېک مشرتابه د نشتوالي په سبب چې کاروان د هدف په لور روانوي نو نتیجه به هر وارې دا شوه چې قربانۍ به مسلمانان ورکړي او مېوه به د دین دښمنانو واخیستله. بلکې د مخکېنو څخه به په اسلام دښمنۍ او ګام نور هم تېر شول. هغه ګډوډۍ چې په تېرو کلونو کې یعنې د عربي انقلابي پسرلي په نوم تېرې شوې، اسلامي دولت یوازې هغه څوک و چې د دغو ګډوډیو څخه یې ګټه پورته کړه او په ځمکه ورته الله تعالی واک ورکړ. د دې ډېر لاملونه کېدای شي چې تر ټولو مهمې د اسلامي دولت پاکه عقیده، سم منهج، د طاغوت په ټولو ډولونو کفر او د مشرکینو سره د ملګرتیا څخه ځان ساتلو، اسلامي دولت په ځمکه د واک لپاره کوښښونه وکړل او مسلمانان یې د سپېڅلي بیرغ لاندې راغونډ شول، کله چې موقع برابره شوه نو د اسلامي خلافت د راستنېدو اعلان وشو، دا په داسې وخت کې چې د تنظیمونو او تحریکونو د لاسه هغه ټول ځایونه ووتل چې هغوی په کې د خپلو تنظیمونو اعلانونه کړي وو، بلکې دغه تنظیمونه د طاغوت غېږو ته په بېلابېلو لارو ستانه شول. که چېرته اسلامي دولت هم د دغو ډلو او تنظیمونو د ګمراهو مشرانو چیغو او غږونو ته غوږ ایښی وای، نو نن به رقه هم د صحواتو د سیمو په څېر وای، په دغه سیمو به لسګونه نه، بلکې سلګونو ډلو دعوې کولای او موصل به هم د بصرې او دیلا په څېر وای، چې رافضي ملیشو پرې خپلې منګولې کلکې کړي دي، نن به صرف د بنغازې په څېر وای، چې د طاغوت حفتر د واک لاندې سلګۍ وهي، یا به ورته هغه حکومتونه راننوتلي وای، چې صلیبیانو جوړ کړي دي. لکه څرنګه چې طرابلس کې حال دی لیکن الله تعالی خیر کړ او د اسلامي دولت مشرانو ته یې هدایت وکړ چې د واکمنۍ ټول اسباب ونیسي او د امت څخه د خلافت په اعلان سره ګناه پورته کړي نو الله تعالی خیر واکمنۍ عزت کامیابۍ د خپلو دوستانو مرسته او د خپلو دښمنانو ذلت ټول مخې ته راوستل څوک چې د نړۍ تاریخ ته ګوري او په حالاتو کې غور کوي دا خبره به ورته ښکاره شي چې دغه نړۍ ډېره نازکه یعنې کوم زوری ده او په ډېرو خواوو کې یې خوځښت او نارامۍ راتلی شي، په ځانګړې توګه د مسلمانانو په ملکونو کې چېرته چې طواغیت واکمن او صلیبیان اشغالګر دي، که هغه نتایجو ته وګورو چې د مجاهدینو په لاس په عراق او شام کې راغلل، نو دا یو ممکن کار دی، باذن الله، خو کله چې پخه اراده موجوده او لاره وپېژندل شي او د اسلامي دولت د قیام د سیرت لیدلو څخه وروسته به دغه کار اوس الحمدلله ښه ښکاري. د عراق د تجربو څخه مجاهدینو ډېر عبرتونه واخیستل. تر ټولو مهم یې په لاندې ډول دي، باید د توحید عقیدې ته لومړیتوب ورکړل شي، د منهج پر روغوالي یې حرص وکړای شي، هر څومره چې امتحانونه سخت وي باید په خپلو اصولو پوره کلک واوسېدلای شي. د الله تعالی په مرسته یقین وساتل شي، د مشرکینو لښکرې چې هر څومره ډېرې او پیاوړي وي، باید په ماتې کې ضد وکړی شي، یوازې په الله تعالی توکل وکړی شي، د مجاهدینو مصارف د هغه څه نه سرته ورسول شي چې الله تعالی پرې د دوی غنیمت او فیء احسان کړی وي، له مرتدینو څخه باید په جنګ کې مرسته ونه غوښتل شي، ځان ترې وساتل شي او جنګ ورسره اعلان کړی شي، چې حالات ناسازه وي، خو باید مرتدینو ته وخت ورنه کړل شي چې د مجاهدینو پر خلاف مټور شي. په یووالي حرص وکړی شي د امام المسلمین خبره اورېدل او منل موجود وي د هر هغه فرصت څخه ګټه پورته کړی شي چې د واکمنۍ او د الله تعالی د شریعت د قیام لپاره ترې استفاده کېدی شي په شام کې اسلامي دولت د پروژې د کامیابېدو په لار کې دې پوهنتون ډېر لوی رول درلود کله چې د صحواتو په لوڼو کې دوباره راګېر شو او د عراق پر روافضو دوباره بریدونه پیل شول او بالاخره اسلامي خلافت واکمني منځ ته راغله په دې طریقه اسلامي دولت وتوانېد چې خلکو ته د خپلې هغې لارې په سمون چې دوی پرې ګام اخیستی او خلک یې ورته رابللي دلیل ونیسي او خلک نه باید یوازې قرآن او سوله د مؤمنانو لپاره بس دي بلکې هغه هدف ته رسېدل او هغه لویې موخه حاصلول چې د الله تعالی د لارې هر مجاهد کوښښ کوي چې هغه د داسې دارالاسلام قیام دی چې چېرته چې د الله تعالی په شریعت فیصلې کېږي او مسلمانان د الله تعالی په فضل سره په عزت واکمنۍ او د ټولو کفري ملتونو د مقابلې لپاره تیار وي. دعوت او جهاد دغه ښکلی منهج او تګ لاره اوس د الله په فضل د مسلمانانو په منځ کي خپره شوې، کومه داسي د راز خبره په کي پاتي نه ده چي د مجاهدینو څخه دي پټه وساتل شي، ځکه خو موږ ګورو چي د دنیا په ګوټ ګوټ کي د دغي لاري تابعداران ډېرېږي، په دغه پاکه ټولنه پوري خلګ ځان تړي او د امیرالمؤمنین نصرالله سره بیعتونه کېږي. دغه مکانی فرصت چی د الله تعالی په توفیق تری د اسلامی دولت مجاهدینو او مشرانو په صحیح توګه ګټه واخیسته دا به د نړی په ډیرو نورو برخو کی هم تکراریږی او ان شاء الله مجاهدین به تری صحیح ګټه پورته کوی او په مختلفو سیمو کی به ډیر ژر د اسلامی دولت نوی ولایتونه اعلان کړی شی که چیرته صلیبیانو طواغیتو د هغوی ګوډاګیانو کوم ولایت د خپل ټول له زوره او خورا زیاتو تاوانونو څخه وروسته اشغال کړ، نو د ځمکې په بله برخه کې به لویه سیمه د لاسه ورکړي، تر څو دغه دین هرې چوپړۍ، خېمې او بنګلې ته ننوځي او ټول دین د الله تعالی شي، دغه په الله تعالی زمونږ د ښه ګمان برخه ده، والعاقبة للمتقین. و در دنیا و آخرت سر بلند شوی تفکر کن تدبر کن جستجو کن عجله نکن مبادا به گروهی بروی که نقشه کافران را عملی میکنند مبادا به گروهی بپیوندی که با حمایت نظامی و مالی کافران و مرتدین می جنگند د اسلامي خلافت د عقیدې په اړه غرب پالو رسنیو او د غرب په ونډه پالل شوو ځینو ملایانو بېلابېل درواغ خپاره کړي دي او د همدغه درواغو د له منځه وړو لپاره د اسلامي خلافت د عقیدې تر عنوان لاندې مو پام راګرځوم یو لنډ مطلب ته ډېرو خلکو موږ ته زموږ د عقیدې باره کې ډېر د درواغو نسبتونه کړي چې څه دلیل او اساس نه لري زموږ په باره کې دا ویل کېږي چې موږ عام مسلمانان کافران بولو وینه یې مباح او مالونه یې حلال او غنیمت ګڼو او خلک په اسلامي دولت کې د تورې په زور په داخلېدو مجبوروو په دغه بنا خپله اصولنامه او تګلاره په لاندې ډول خلکو ته بیان او واضح کوو، څو د خلکو درواغ د دوی پر مخ ور وویشتل شي او کوم درواغجن ته عذر او لاره پاتې نه شي، دوستانو او خوشبینو شکونه او شبهات رفع شي او حق په خپله څېره کې ولیدل شي. لومړی، د شرک د ټولو نښو نښانو ورکول او لرې کول فرض او لازم بولو او د شرک ټول وسایل حرام ګڼو، ځکه امام مسلم په خپل کتاب صحیح مسلم کې د ابوالهیاج اسدي څخه روایت کوي او وايي، ژباړه، ما ته علي بن ابي طالب، رضي الله تعالی عنه، وویل، آیا زه تا ته د هغه کار ذمه واري ونه سپارم، کومه ذمه واري چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وخت کې سپارلې وه او هغه دا چې ته به کوم بت، کوم شکل او کالبت بالکل نه پرېږدې مګر ختموې به یې او کوم اوچت قبر به نه ګورې مګر هواروې به یې. دویم، روافض مشرکه او مرتده فرقه ده، د ډېرو اسلامي او شرعي احکامو د تطبیق څخه انکار کوي. دریم، ساحر، کافر، مرتد او واجب القتل ګڼو او د ده د نیولو څخه وروسته په ده د دنیايي احکامو جاري کولو کښې د توبې مخه بنده بولو، ځکه چې عمر رضی الله عنه فرمايي، د ساحر حد په توره وهل دي. څلورم، کوم کس چې ځان مسلمان ګڼي او د مسلمانانو قبلې ته لمونځ کوي، خو ځینې ګناهونه ورڅخه صادرېږي، لکه غلا، زنا، شراب خوري او داسې نور، د داسې ګناهونو په کولو یې کافر نه بولو، څو دغه ګناهونه روا او حلال ونه ګڼي او د ایمان په باره کې زموږ عقیده معتدله ده، نه د خوارجو په شان زیاتی کوو چې په ګناه کولو خلک کافر وګڼو، نه د مرجئو فرقې په شان ډېر ښکته یو چې ووایو ګناه کول ايمان سره بنده ته څه تاوان نه لري، بلکې وايو چې په ګناه بنده عاصي ګرځي او د ايمان کمی ورباندې راځي، څوک چې د شهادتينو کلمه وايي او د اسلام اعلان وکړي او داسې کار ونه کړي چې اسلام پرې له مينځه ځي، دغه کس سره به موږ د نورو مسلمانانو په شان معامله او سلوک کوو او د ده باطني حالات الله تعالی ته سپارو. کفر په دوه ډوله دی، لومړی لوی کفر، دويم وړوکی کفر او د هر يو حکم به په هغه تطبيق کېدای شي چې قولاً عملاً یا اعتقاداً په کې ثابت شي او د یو معین شخص په باره کې د کفر حکم او دا چې دا به همېش په دوزخ کې وي د کفر د ثبوت د شرطونو او د موانعو د نشتوالي پورې اړه لري پنځم د فیصلو وړاندې کول به د الله تعالی شرعي قانون ته د اسلامي دولت د شرعي محاکمو د لارې ترسره کېږي او که تحقیق او څېړنې ته ضرورت و څېړنې به ترسره کېږي ځکه چې طاغوتي محاکمو ته لکه وضعي قوانین قومي جرګې او داسې نور د فیصلو وړاندې کول د اسلام څخه وتل دي او د اسلام خلاف کار دی ځکه الله تعالی فرمايي، ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، او څوک چې د الله تعالی جل جلاله په رالېږلي قانون فیصله و نه کړي نو دا کافران دي. شپږم، رسول الله صلی الله علیه وسلم واجب الاحترام ګڼو او د ده د وینا په وړاندې ځان مخ مخ ته کول او خپل قول یا رأی پرې اوچت ګڼل حرام بولو او څوک چې د هغه مقام او مرتبې ته وتلي دي. په دغه بنا هر هغه څوک کافر بولي چې په ځیني سیاسي ګوندونو کې عملي برخه اخلي چې هغه په یو او بل نوم باندې یادېږي ځکه په دې سره د الله تعالی د شریعت تبدیل او د عملي میدان څخه لرې کول او د اسلام دښمنه خلکو لکه صلیبیان، روافض او دارنګ نور ټول مرتدین په مسلمانانو او د الله جل جلاله په بنده ګانو مسلط کول دي. الله تعالی فرمایي، وان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. بېشکه شیطانان د خپلو دوستانو په زړونو کې شکونه اچوي، د دې لپاره چې هغوی له تاسو سره جګړه او شخړه وکړي او که تاسو د دغه خلکو پیروي وکړئ نو تاسو به په یقیني توګه مشرکان شئ. او ځینې ډلې یعنې حزبونه چې د اسلام په نوم یادېږي لکه، حزب جعفري، حزب علاوي او داسې نور د دوی منهجونه د کفر منهجونه او د اسلام څخه خارجوونکي منهجونه دي، د نورو کفري منهجونو سره هېڅ فرق نه لري، رهبران او کارکوونکي یې مرتد دي، البته د عامو خلکو باره کې د کفر فیصله نه شو کولای تر څو شرعي حجت پرې قایم نه شي. اتم، د اشغالګرو مدد کوونکی مرتد او کافر بولو، هر قسم همکاري او کومک چې ورسره کوي، لکه د لباس او طعام، علاج او داسې نورو بخشونو کې چې په هغې سره هغه قوي کېږي او خپې یې کلکېږي، دغه قسم خلک په دې عمل مباح الدم او زموږ هدف ګرځي. نهم، د هغه وخت څخه چې اندلس د مسلمانانو د لاس څخه وتلی، جهاد فی سبیل الله فرض عین ګڼو او د اسلامي دولتونو د ازادولو دپاره د اشغالګرو د لاسونو څخه د مسلمان امیر د قیادت لاندې او د فرض عین جهاد فی سبیل الله نه منع کول د کفر پسې لویه ګناه بولو. امام ابن حزم فرمایي، او د کفر پسې د جهاد فی سبیل الله څخه منع کولو نه لویه ګناه نشته. دارنګه د یو فاسق شخص په سبب چې بل څوک یې په فسق نه نیول کېږي، د مسلمانانو وطن بل چا ته سپارل هم لویه ګناه ده. لسم، او په دې عقیده لرو چې کله په دولتونو د کفر قوانین غالب شي او د اسلام څخه غیر د کفر احکام په کې جاري او روان وي، دا د کفر دیار او دولتونه شمېرل کېږي، خو د دې دا مطلب نه دی چې موږ به یې ټولو اوسېدونکو ته کافر وایو، خو په دې چې ټولو اسلامي دولتونو کې د طاغوت قوانین جاري او نافذ دي، نو د دغه دولتونو ټول حاکمان او فوجونه کافر او مرتد بولو او د دې سره جهاد کول د صلیبي اشغالګرو څخه هم اهم او اول بولو. له دې کبله دا خبره د خلکو غوږونو ته رسوو چې موږ به هر هغه قوت سره جنګېږو چې د اسلامي دولت په خلاف یې ملا تړلې وي، هر نوم چې ځان ته کېږدي، عربي، اسلامي او که هر ډول وي او د دې نصیحت ټولو ته کوو چې ځانونه د صلیبي اشغالګرو ګډان ونه ګرځوئ. یولسم، د طاغوتي او مرتد دولت د پولیسو او فوج سره جهاد او جنګ واجب ګڼو، که په هره بهانه او عذر ځان بدل رابدل کړي او کومه موسسه یا تعمیر چې د طاغوت مرکز وګرځول شي، نو موږ به یې د ورانولو هڅه کوو. دولسم، د اهل کتاب او داسې نورو غیر مسلمه ډلو ټپلو وجود په اسلامي دولتونو کې د محاربینو او جنګیانو حیثیت لري، دوی ته د ذمیانو حکم نه دی پاتې، ځکه ډېر دلیلونه شته چې دوی د ذمي معاهده ماته کړې، نو که د امن و امان ارزو لري، نو د سره به یې د معاهدت نوې او تازه کړي، د اسلامي دولت په هغو شروطو چې عمر رضي الله عنه ورته ایښولي وو او دوی مات کړي وو. دیارلسم، کوم خلک چې د جهاد په میدانونو کې لګیا دي، دوی زموږ وروڼه دي، د کفر او فجور نسبت ورته نه کوو، خو د یوه اهم ورځني واجب د مخالفت په سبب ورته ګنهګار وایو، هغه ورځنی واجب د یوه بیرغ لاندې د اسلامي مجاهدینو راټولېدل دي. څوارلسم، کومه ډله یا شخص چې د اشغال کومه ډله یا شخص چې په هر نوم وي چې د اشغالګرو سره کومه اتفاقیه لاسلیک کړي، هغه باطله او موږ یې په ځان نه شو منلی، په دغه بنا اشغالګرو ته اخطار دی چې دغسې اتفاقیاتو څخه پټ وي او که ښکاره چې د اسلامي دولت اجازه په کې نه وي، ځان وژغورئ. پنځلسم، د رښتینو با عمله علماوو عزت او احترام واجب او لازم بولو او د دوی څخه به دفاع کوو او د ضرورت په وخت کې ورڅخه فتواوې او کومک هم غواړو او کوم څوک چې د طاغوت په طرز او طریقه روان وي او په دین کې مداهنت کوي یعنې د دین د بعضې امورو څخه تېرېږي هغه به رسوا او په سزا رسوو شپاړسم، کوم چا چې موږ څخه مخکې د جهاد په لار کې برخه اخیستې د هغوی حق او مرتبه پېژنو او د خپلې جهادي مرتبې سره به پالل کېږي او د کور او اهل او مال باره کې به د حفاظت کوښښ کوو. اوولسم، د کافرو سره چې کوم مسلمانان بندیان دي او یا یې ځمکې کفارو نیولي، د هغوی د خلاصولو باره کې به کوشش کوو، په جنګ وي او که په فدیه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بندي خلاصولو کې به کوشش کوئ، دارنګه د بندیانو د فامیلونو، بال بچ او د شهیدانو د بال بچ، سرپرستي او پالنه واجب بولو، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي. چا چې غازي د جهاد په وسایلو سمبال کړ نو داسې شو لکه خپله یې چې غزا او جهاد وکړ او چا چې د غازي د کور او بال بچ سرپرستي په په خیر سره وکړه لکه خپله یې چې جهاد او غزا وکړه او د غازي نوم یې خپل کړ. اتلسم، په دین او شرعي احکامو د امت پوهول فرض او واجب بولو اګر که د دنیا ځینې فایدې او مصلحتونه د لاسه وځي او دنیوي علم همدومره لازم بولو چې امت ورته ضرورت لري او له دې زیات مباح ګڼو تر څو د شرعي حدودو په چوکاټ کې وي. نولسم، ټول هغه څه حرام بولو چې د بې سترۍ او بې حیایۍ طرف ته په کې دعوت وي. د ښځې دپاره مخ پټول واجب او لازم بولو او عفت او پاکدمني ورته لازم بولو او بې ستري او نارینه وو سره خوا په خوا کېدل ورته حرام او ممنوع ګڼو ځکه الله تعالی فرمايي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا کوم خلک چې غواړي چې د مؤمنانو منځ کې فحش او بېحیايي راولي دوی په دنیا او اخرت کې د دردناک عذاب مستحق دي الله تعالی پوهېږي تاسو نه پوهېږئ واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين او کمزوري مسلمانان یي او دا زمانه داسي یو زمانه ده چي په دې کي هر طرف ته فتنې دي ګناهونه دي فحاشي ده د الله رب العالمین دښمني ده کافر را لګېدلي دي او د دنیا په اکثره ملکونو باندي قبضه لګولې ده اکثره ملکونو باندي قبضه لګولې ده بعضي ملکونه او بعضي ملکونو والا خلک ځان ته د ازاد ګمان کوي لکه پاکستان والا خلک څوارلسم اګست باندې چې کوم دی جشن ازادي مناوي وایي یاره په دې ورځ باندې موږ ازاد شوي افغانان ساده ګان هغه هم چې کوم دی یو ورځ هغه مناوي وایي یاره په دې ورځ باندې افغانستان ازاد شوی دی او دغه رنګې نور ډېر ملکونه هغوی دا ګومان کوي ګنې چې موږ ازاد یې. زما عزتمندو! په حقیقت کې دا ټول غلامان دي. په حقیقت کې دا ټول د الله د دښمنانو د خوښې مطابق چلېږي. امریکې نه چې کوم امر دوی ته راځي نو هغه امر پوره کوي او کوم کار نه چې امریکا منع کول کوي او په هغې باندې خپه کېږي نو دا بادشاهان هغه کار نه ځان ساتي. نو الغرض کافرو دا ټوله دنیا په خپله پنجه کې راخستې وه. چا به چې د کافرو د خوښې مخالفت کوو، د کافرو خبره به یې نه منله، امریکا را ولګېده افغانستان باندې حمله وکړه. افغانستان باندې حمله صرف د اسامه دپاره نه وه کړې چې ګنې اسامه نیسو، دا هم یوه وجه وه، خو اصلي غرض د دې دا و چې دنیا باندې زموږ رعب پرېوځې، رعب، او سبا دپاره بیا څوک د اسلام نوم وانخلي. څومره ملکونه چې دي ځان ته چې اسلامي ملکونه وایي، چې د دوی بادشاهان سبا زموږ نه یېرېږي او زموږ هره خبره مني. دیر پر ده حمله وکړه روب قائمه وو. عراق باندې حمله وکړه کی راولګیدله او په هغی باندې حمله وکړه هغه ختم کو چی ټولی نړی مسلمانان ښه په دباو کی او په روب کی پریوزی نو دا ټول بی غیرته بادشاهان چی په دنیا کی څومره دی دی بس امریکی ته پوره سجده ولګوله چی هغه څه وایی بس دی دهغی مطابق عمل کوی او چلیږی زما عزتمندو. په دې سختو مرحلو کې امریکې ټوله دنیا کافر هم ځان سره ملګري کړه او دا په نوم مسلمانان هم ځان سره ملګري کړه او د الله چې کوم حقیقي دین دی د الله رب العالمین چې کوم اصلي دین دی هغه یې د دنیا نه ورک کو خلکو ته په ذهن کې دا سوچ ور واچو چې دین صرف دې ته وایي چې مونځ کوه اودس کوه درس کوه، تدریس کوه، مدرسه چلوه، دعوت کوه، روژې نیسه، حج کوه، دا تا ته ازاد دي که نه؟ نو بیا ته څه له خفه یې چې یاره امریکا راغلې ده او کافر راغلي دي او څه دا یې وکړه او هغه یې وکړه. ډېر خلک وایي، وایي موږ ته خو ازادي ده مکمله. زما عزتمندو په خبره باندې ځان پویه کړئ، مسلمان به وخېري، الحمدلله په دې امت کې اوس هم داسې خلک شته دی چې هغوی د الله د دې دشمنانو د هرې دسیسې نه خبر دي په هغې باندې ځان خبروي کافرو دا کوشش دی مسلمانانو ذهن ته دا خبره ور واچوي چې مونځ او دس او دعوت او درس او تدریس ازاد دي نو بس اسلام مکمل ازاد دی او نظام د ملک ملک دا قوت او د هغې فوج د هغې عسکر دا به چې کوم دی د کافرو غلامان یو د کافرو قانون به په مسلمانانو باندې جاري کوي فیصلې به په اسلام نه کېږي مقصودي ټکی د کافرو دا دی چې اسلام محکوم شي اسلام ذلیل شي لاندې په قطع لاندې صرف منبر پورې محدود شي صرف د جماعت نه بیانېږي نور بادشاهي به د اسلام نه وي بادشاهي او قانون به د اسلام نه قانون او بادشاهي به د هغه چا چلېږي چې هغه امریکا غواړي حدود به نه نافظېږي حدود غل نه به لاس نه کټ کېږي سود باندې به پابندي نه وي دا د کافرو غوښتنه ده فحاشي او عریاني به عامه وي ډش او کېبلې به عامې وي دغه رنګې کافر ته به مکمل اجازه وي چې په دې اسلامي ملکونو کې څه کوي هغه به کوي مسلمان به رانیسي دا حکومتونه تاسو وګورئ مجاهدین رانیسي که نه رانیسي جیلونو کې اچوي جیلونه ترې ډک دي خو چېرته کوم امریکنۍ راونی و چې هغې جیل ته اچولې هغې ته مکمل ازادي خو چې څوک د الله دین غواړي او د الله شریعت غواړي څوک چې دا وایي چېرې د الله شریعت موږ ته په کار دی، نظام موږ ته د الله په کار دی په دې ځمکه باندې موږ حدود غواړو، قاتل دې قصاص شي، زناکار دې رجم شي، شرابي ته دې کوړی ورکړی شي، غل نه دې لاس کټ شي، څوک چې د اسلام نه مرتد شوی د کافرو په صف کې ولاړ وي څټ دې دې پرې کړی شي او صرف او صرف په دې ځمکه باندې د الله رب العالمین بادشاهي او د هغې قانون دا خبرې چې څوک کوي که نه او د دې دپاره عملي کار کوي کافر دا سړی نه پرېږدي الغرض کافرو دا سوچ وکړو ګنې چې موږ ټولې دنیا کې مسلمانان چې کوم قوت وو او هغه اصلي اسلام هغه هم ختم کړو او رخصت هم کړو زما عزتمند او ډېر علما او ډېر مسلمانان عوام هغه هم سوچ دا راغی که نه چې بس اسلام همدې شي ته ویلی کېږي بس زما عزتمندو الاسلام یعلو ولا یعلا علیه الحمدلله داسې خلک الله پیدا کړه د هغوی په ذهن کې رب العالمین دا خبره واچوله اسلام به بری اسلام په لاس کې به قوت وي حکومت به د اسلام وي حکومت به د غربي نه حکومت به د امریکې په خوښه نه حکومت به په اسلامي ملک کې بلکې په ټوله نړۍ کې هغه حکومت وي چې هغه قرآن نافظوي په خلکو باندې هغه حدود نافذوي، هغه هر مجرم ته د شریعت مطابق سزا ورکوي، هغه حکومت به په دې نړۍ کي چي کوم حکومت د الله یوه نافرماني هم په دې دنیا باندي نه پرېږدي هغه حکومت موږ غواړو زما عزتمندو! داسي خلک الله پیدا کړه کافر چي کوم دی سخت پرېشانه شو. دا خلک الحمدلله رب العالمین په ټوله دنیا کې لږ لږ پیدا کړل خو په عراق کې ورله ډېر قوت ورکړو. عراق والا مجاهدین تاسو مشهورې قصې اورېدلې دي چې امریکې کله په عراق باندې حمله وکړه مجاهدینو سختې قربانیانې ورکړې د دوو وجو نه الله رب العالمین هغوی له غلبه ورکړه او کامیابي وله ورکړه دې رجوعاتو خو مرکزي خبرې پکې دوه وې یوه خبره دا وه چې د دې مجاهدینو منهج او عقیده چې کومه وه دا بلکل پاکه او صافه وه د قرآن او د سنت مطابق عقیده یې وه ډېر خلک جهاد کوي په عقیده کې شرکي جهاد کوي په عقیده کې بدعات دي جهاد کوي الله نه پېژني جهاد کوي اخرت او قبر نه پېژني صرف ډز پېژني زما عزتمندو داسې خلکو سره الله نه ملګری کېږي الله رب العالمین د هغه جهاد ملګری دی چې هغه پاک او صفا په قرآن او سنت باندې جوړي زما دې خبرو ته ښه متوجه شئ، یوه وجه دا وه هغه مجاهدینو کښې دا پاک صفات موجود وو، دویمه وجه دا وه زما عزتمندو هغه مجاهدینو باندې ډېره سخته راغله، ډېر مشکلات ترې راغلل، په دې غرونو کښې او په دې صحراونو کښې چې کوم دی کلونه په کلونه تېر کړه خو چېرته د الله یو دشمن ملک نه یې چې کوم دی مدد ونه غوښتو. داسې یو ملک ته ونه ویل چې تاسو موږ سره کومک وکړئ، موږ سره مدد وکړئ، موږ له پناه را کړئ، موږ له ځای را کړئ. ولې؟ هغوی ته پته وه چې دا ملکونه خو ټول د امریکې غلامان دي، چې دوی نه دې مدد وغوښتو، پناه دې ترې وغوښتله، بیا دې د امریکې د خوښې مطابق استعمالوي، بیا یې د خپل جهاد دله خرابوي، د شهیدانو وینې چې کومې تویې شوې دي، د هغې وینو باندې تجارت کوي، دا وینې خرڅوي، مشران دله په پیسو باندې اخلي، ټول جهاد دله ګډوډوي. هغه مجاهدینو ذهن ته رب العالمین دا خبره کوزه کړه، هغوی باندې ډېره سخته راغله، هېڅ د پناه ځای نه و، چا ورته روپۍ نه ورکوله، خو ځان سره یې عزم وکړ چې د لوږې به مړه شو او وینه به ورکړو شهیدان به شو، خو د الله دښمنانو حکومتونو سره به چېرته ان شاء الله موږ رابطه جوړه نه کړو، د دې په وجه باندې الله رب العالمین سخته خو ډېره تېره شوه، خو جهاد یې الحمدلله ثمره ورکړه، جهاد یې الحمدلله فایده دنیا ته راوړه. د جهاد په فایدو باندې د هغوی سترګې بحمدالله یخې شوې. زموږ افغانستان کې جهاد الحمدالله وشو، ډېرو مخلصینو په کې وینه ورکړه، ان شاء الله چا چې په اخلاص باندې وینه ورکړي او عقیده یې د شرک نه وي، الله رب العالمین به ورله جنت ورکوي ان شاء الله باذن الله، د هغوی وینه الله نه ضایع کوي. ډېر یتیمانان په کې وشول، ډېرې زنانه په کې کونډې شوې زموږ خویندې او ډېرې مېندې په کې بورې شوې. ډېره پاکه وینه په کې توی شوه. نو زما عزتمندو! تاسو سوچ وکړئ، تقریباً څه د پاسه دیارلس کاله کېږي چې دا انقلاب شروع دی، دا وینې توېږي، دا قربانیانې ورکړې شوې، دا جېلونه ډک کړې شو، دا مشکلات راغلل، دا مجاهدینو په دې غرونو کې دا سختې سختې شپې وکړلې، په افغانستان کښې يو ولايت هم داسې نشته چې هغه پوره د مجاهدينو په لاس کښې او په هغې باندې شريعت نافذ شوی وي لږ دې خبرو ته متوجه شئ دې باندې سوچ وکړئ ددې څه وجه ده اخر د عراق نه زمونږ انقلاب اوږد دی مونږ د هغې نه مخکې جنګ شروع کړی دی هغې وروسته شروع کړی دی هغې له الله رب العالمين دومره په سلګونو ميله په زرګونو ميله ځمکه ورکړه غنيمتونه يې وله ورکړه هغې له الله رب العالمين قوت ورکړو غټ غټ ولايتونه يې ورکړه هغوی باندې د الله پوره شریعت نافظ کړو، پوره شریعت د الله رب العالمین، یو حکم یې هم د الله پرېنښود، ټول ګناهونه یې ختم کړل په کې او مونږ د هغې نه چې کوم دی ډېر جهاد وکړو او نن زمونږ په لاس کې یو ولایت هم نشته دی، د دې څه وجه ده زما عزتمندو دې ته متوجه شئ، د دې وجه دا ده دې جهاد کې ډېر مشران داسې وو کوم چې مخلصین مشران وو هغه شهیدان شول. وینه یې ورکړه، خو لېکن ډېر مشران دسې وو، هغه په پېښور کې په بنګلو کې اوسېدل، په اېرکنډېشن ګاړو کې ګرځېدل، هغوی چې کوم دی په لکونو لکونو باندې پیسې اخستلې او په دغه پیسو باندې او په دغه ګاړو باندې او په دغه بنګلو باندې زما او ستا وینه خرڅوله، هغوی د پاکستان د مرتد آی اېس آی د حکم مطابق چلېدل، هغوی ورته دا اجازه نه کوله چې ته ولایت ونیسې. دا اجازه یې ورته نه کوله چې ته دې شریعت نافظ کړې، دا اجازه یې ورته نه کوله چې ته دې د الله شریعت او د الله حدود نافظ کړې، دا اجازه یې ورته نه کوله چې هغه ډېر ځان له جدا مستقله موضوع ده چې دا ولې؟ زما عزتمندو! د دې وجې نه چې دغه ملک خرڅ شوي وو، دا بېکاره خلک وو، دا بېغیرته خلک وو، دې وجې نه الله رب العالمین د جهاد ظاهري ثمره تر اوسه پورې نه وه را ایستلې. الله رب العالمین مجاهدینو له یو ولایت هم نه ورکاوه. خبرې ته ښه متوجه شئ. د دې مطلب دا نه دی ګنې چې دا جهاد خراب دی نه چا چې په اخلاص باندې کړی دی د هغې ثمره الحمدلله اوس راووتله چې اسلامي خلافت الله قایم کړو زما عزتمندو داسې مثال لري لکه جومات دی ملا چې کوم دی د ریا دپاره ولاړ مقتدیانو چې کوم دی د اخلاص دپاره ولاړ دی ملا خپل نیت او د مقتدیانو خپل نیت مونږ کومو وروڼو چې قرباني ورکړې وه، د هغوی قرباني الله نه ضایع کوي، وما کان الله لیضیع ایمانکم، خو لیکن زما عزتمندو مشرانو کې نقصان و، نو دنیا کې ثمره نه راوتله، تر دې چې الله رب العالمین د عراق مجاهدینو له ډېر قوت ورکړو، د اخلاص د وجې نه او د قربانۍ د وجې نه هر مشر زما عزتمندو د عراق د مجاهدینو هغه شهید شوی دی او د ډرون نه شهید شوی دی، هر مشر د هغوی شهید شوی دی، مشري ته چې کوم سړی ورسېږي هغه داسې لکه نن یا سبا به د هغه مرګ راځي بس هغه د مرګ په انتظار وي بس یو کال نیم مشري وکړي ایسته به یې شهید شي ټول مشران د هغې شهیدان شوي دي د هغې په ځای بل را شي بیا بل را شي الله رب العالمین د دې قربانیو په وجه هغې له ډېرې غټې علاقې ورکړې نو هغې را ولګېدل مشورې وکړه چې اسلامي خلافت یو خلیفه ټاکل چې هغې باندې د ټولې دنیا مجاهدین راجمع شي او کافرو مقابل کې چې کوم دی یو مضبوط ډال ودرېږي دا ټاکل په ټولو مسلمانانو باندې فرض دي کله چې الله قوت ورکړي مؤمنانو له مجاهدینو له نو هغې چې کله وکتل الحمدلله هر قسم قوت الله رب العالمین ورکړی دی راولګېدل او بلا تاخیر د اسلامي خلافت اعلان الحمدلله د الحمدلله کله چې د اسلامي خلافت اعلان وشو والله العظیم دردېدلو زړونو باندې پټۍ ولګېدله د مجاهدینو مخلصینو په زخمونو باندې ملهم ولګېدل هغه مات امیدونه هغه مات امیدونه ماتې حوصلې پرېوتلې حوصلې بېرته راوچتې شوې چې ولله الحمد علی ذلک کومه قرباني چې دې مجاهدینو په دې غرونو کښې ورکړې وه هغه قرباني ضایع لا نه ړله بلکې الحمدلله هغې یو پاک او سپېڅلی خلافت دنیا ته راوست زما عزتمندو! نن بحمد الله په نیم عراق او نیم شام باندې د اسلامي خلافت توره جنډه په هغې باندې رپېږي او دغه رنګې د دنیا په ډېرو ملکونو باندې صرف عراق او شام نه نایجیریا باندې الحمدلله مغربي افریقیا د هغې په یو غټه حصه باندې په ډېر افغانستان عمره ځمکه الحمدلله دا اسلامي خلافت سره ده دغه رنګې لیبیا کې درې ولایتونه او مصر کې یو نیم ولایت ده او یمن کې او دغه رنګې په الجزایر کې او المغرب کې په دې ملکونو کې الحمدلله د اسلامي خلافت مجاهدینو سره پراخه پراخه علاقې دي بفضل الله والمنه زما عزتمندو زموږ مشرانو وکتلې اسلامي خلافت اعلان شو ښه تحقیق یې وکړو چې آیا دا صحیح خلافت دی او که نه دی الحمدلله موږ پټو سترګو باندې چا پسې نه ورځو بحمد الله عز وجل زموږ د ډېر پخوانه دا عقیده او نظریه جوړه شوې ده چې موږ هر چا نه د دلیل مطالبه کوو قرآن او حدیث تابعدار قرآن او حدیث شخصیاتو نه نه متاثره الحمدالله مشرانو تحقیق وکړو وکړو وکړو یقیني ورته ثابته شوه چې دا اسلامي خلیفه دی هر کله چې دا خلیفه دی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي خبرې ته ښه متوجه شئ من مات ولیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیه وایي څوک چې مړ شو او خلیفه موجود خلیفه سره بیعت نه وو کړی وایي دا به د جاهلیت په مرګ باندې مري غټ مجرم به د الله مخې له ورځي خلیفه موجود دی او تا سره بیعت نه دی کړی د الله سره چې ملاوېږي نو غټ مجرم به بل حدیث کښې راځي حذیفه بن یمان رضی الله عنه حدیث د مسلم اوږد حدیث وایي ما به د نبي صلی الله علیه وسلم نه د فتنو په باره کښې ډېر تپوس کوو وایي یو ورځې مې تپوس یې وکړو اوږد حدیث دی اخره کښې دا راځي نبي علیه السلام وفرمایل داسې زمانه به راشي دعات علی ابواب جهنم من اجابهم الیها قذفوه فیها وایي هر طرف ته به خلک جهنم طرف ته دعوت ورکوي دا سړی به هم جهنم ته دعوت ورکوي دا حکومت به هم تا جهنم ته راښکي دا بل حکومت به دې هم جهنم ته راښکي دا بله ډله او دا تنظیم به دې هم جهنم ته راښکي ټولو به خلک جهنم ته روان کړي حذیفه رضي الله عنه فرمایل د الله نبي صلی الله علیه وسلم دا خو به ډېر سخت وخت فما تأمر من ادرک ذلک منا وایي موږ کې چې یو مسلمان او یو مؤمن په دغه زمانه کې پیدا شي او دغه زمانه ویني نو ستا هغوی ته څه امر دی څه هدایت دی چې هغه څه وکړي په دې زمانه کې زمونږ او ستاسو زمانه یې یاده کړې ده چې هر سړی به خلک جهنم ته راښکي نو حذیفه رض ترې تپوس وکړو چې مونږ په دغه وخت کښې څه وکړو؟ زما عزتمنو متوجه شئ! نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، څۀ ورته وفرمایل؟ فإن کان لله یومئذ فی الارض خلیفة فالزمه والا فاهرب وایي که چا ته په دغه وخت کښې په ځمکه کښې یو خلیفه موجود وي شرعي خلیفه موجود وي، وایي هغې پورې ځان کلک کړه او ځان هغې پورې ونښلوه او که چېرته خلیفه نه وي، نو بیا تښته، وایي له خلکو نه غرونو ته ځه او غرونو کې د الله بندګي کوه، بې فتنو نه ګورې نه شې خلاصېدلی. حدیث مبارک دلیل دی په دې خبره، د جهنم نه او د جهنم طرف ته دعوت ورکوونکو نه به هله بچ کېږو، کله چې د خلیفة المسلمین سره بیعت وکړو. خلیفه امیر المؤمنین ابوبکر البغدادي الحسیني القریشي حفظه الله دی ملا عمر رحمه الله چې کوم دی الله رب امین دی هغې له جنت الفردوس ورکړي ډېر ښه سړی تېر شوی دی خو تاسو ته پته ولګي د ریډیوګانو کښې دا خبره مشهوره شو تقریبا دوه درې کاله مخکې وفات شوی دی دوه کاله تقریبا ووتل او دا خلیفه چې کوم دی دا ابوبکر بغدادي دا یو کال او دوه میاشتې مخکې وټاکل شو یعنې د هغې د مرګ نه لس میاشتې وروسته وټاکلی شو نو زما عزتمندو دا حق خلیفه دی دې خلیفه سره نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي، ځان ورپورې ونښلوه. زما عزتمندو مسلمانانو! دا د الله د رسول خبرې دي صلی الله علیه وسلم، خو دا ګورئ عامو خلکو دا خبرې پټې کړې دي، دا تاسو ته نه بیانوي. ولې؟ ځکه چې دا خبرې کله ښکاره شي نو خلک به د خلافت په صف کې ور ونوځي. دا تنظیمونه او دا ډلې او دا حکومتونه ټول به په صفر کښېني. د امریکې دا غلامان به ختم شي. دې وجې نه علماو دا حدیثونه پټ کړي دي کوم چې درباري علما دي. زما عزتمندو خبرې ته مې ښه متوجه شئ خپل مقصود ته راځم. په دې باندې ډېر زیات احادیث دي چې دا حق خلافت دی خو لیکن هغه تفصیل ته زه نه ورځم بیا خبره رانه ډېره اوږدېږي خپل مقصود ته راځم هر کله چې الحمدلله زمونږ مشرانو ولیدله چې دا حق خلافت دی بیعت یې ورسره وکړو او د دې حدیثونو نه وېرېدل که د بیعت نه بېغیر را باندې مرګ راغی نو چېرته جاهلیت مرګ باندې مړه نه شو بیعت یې ورسره وکړو دا حدیث زما عزتمندو صرف مجاهدینو ته نه دی متوجه نبي علیه السلام فرمایي من ماته که هر څوکي که عالمي که امي که طالبي که مجاهدي که تاجري که ښځی که نارینه یي دې ټولو باندې بیعت د خلیفه سره فرض دی او لازم دی د خلیفه اطاعت او د هغې خبره منل فرض او لازم ده خلیفه چې کوم کسان ټاکلي دي د هغې خبره منل او اطاعت کول فرض او لازم ده دا په هر مسلمان باندې لازم دی نو زما عزتمندو الحمدلله د خراسان ولایت اعلان وشو خراسان ولایت مطلب دا دی پاکستان تر اټکه پورې دا ټول خراسان دی افغانستان ټول په خراسان کې داخل دی او ایران دا په خراسان کې داخل دی د دې ټولو ملکونو دپاره دلته الحمدلله دا ولایت وټاکلی شو او موږ له الله رب العالمین دا توفیق را کړو موږ د الله نه په دې باندې والله العظیم دومره د الله نه راضي یو په کروړونو شکر د الله ادا کوو چې موږ الله رب العالمین په دې پاک صف کې قبول کړو او داخلي کړو الله رب العالمین دې موږ ته استقامت را نصیب کړي الله رب العالمین دې موږ په دې بیعت باندې او په دې عهد او واده باندې تر مرګه پورې قایم وساتي او الله رب العالمین دې زموږ مرګ او زموږ وینه د الله د شریعت لپاره او د خلافت لپاره تویه کړي او دې ټولو مسلمانانو له دې الله توفیق ورکړي چې هغه دې خلافت سره کلک ودرېږي زما عزتمندو دې خلافت سره کلک ودرېږئ مضبوط ورسره ودرېږئ ای مسلمانانو که چېرته د آخرت نجات غواړئ د قبر د عذاب نه ځان ساتل غواړئ راشئ دې لښکر سره ملګري شئ زما عزتمندو موږ څه تنظیم او ډله نه یي موږ چې کوم دی څه خاص مذهب نه یي زموږ مذهب صرف اسلام دی زموږ د تګ لاره صرف قرآن او حدیث ده زموږ مشران صرف صحابه او امامان د دین دي او انبیا کرام دي علیهم الصلاة والسلام او زموږ لاره صرف او صرف جهاد او د الله رب العالمین د شریعت دپاره خپله وینه ورکول دي ای مسلمانانو د خلکو په خبرو باندې او په دوکو کې چېرته رانه شئ، اخرت به هم خراب شي. والله العظیم موږ تاسو له دعوت درکوو چې خلافت سره ملګري شئ، دې سره ودرېږئ، موږ تاسو له دنیا لالچ نه درکوو، صفا خبرې واورئ زموږ نه، صفا خبرې. موږ چې دې صف کې شامل شوي یو، موږ صرف او صرف جنت سود کړی دی. زما دې په رب باندې قسم وي، موږ ډېر پوست ژوند پرېښی دی. والله العظیم دا مزلونه او دا سختې موږ په ژوند کې چېرته نه دي کړي. موږ پسته خوړلې ده او بوس ژوند هم کړی دی، هغه بوس ژوند چې موږ پرېښی دی صرف د هغه الله د راضي کولو لپاره مو پرېښی دی چې موږ نه هغه رب راضي شي، والله العظيم که کروړونه روپۍ څوک راکړي هم که نه والله که دې غرونو کې مزلې وکړای شو نۀ شو کولی موږ نۀ عادت دې سره خو جنت دی زما عزتمندو جنت الله رب العالمين قرآن کې فرمايي وسارعو الي مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الله فرمايي اې مسلمانانو جنت ته رامنډه کړئ د الله مغفرت ته رامنډه کوي، هغه جنت چې د هغې پلنوالی د اسمان او د ځمکې هومره دی، متقیانو دپاره الله تیار کړی دی. حدیث کښې راځي، یو صحابي وو، په جنګ کښې غزوه کښې شریک وو، صحابه کرام زما عزتمندو زمونږ په شانتې ژوند نه وو، ټول عمر چې کوم د هغې جهادونه کړي دي، جهادونه والا خلک وو، قربانۍ والا خلک وو، د الله په دین باندې خپلې وینې ورکولو والا خلک وو، وایي د غزوې په میدان کښې ولاړ دی او لږې دې کجورې را اخستلې دي او کجورې خوري، په دې کښې دې ته جنت را یاد شو، نبي صلی الله علیه وسلم خبره یې واورېده، نبي علیه السلام وفرمایل وایي قومو الی جنة عرضها السماوات والارض وایي ای صحابه کرامو هغه جنت ته ورپاڅېږئ چې د اسمان او د ځمکې نه د هغې پلنوالی ډېر دی. هغه صحابي ځان سره سوچ وکړو چې زه دې ته دا کجورې خورم او خورم او خورم او بیا میدان ته وردانګم او بیا شهید کېږم، دا خو د دې دومره قېمتي او د دومره ښايسته جنت نه زه ډېر ځان وروسته کوم. کجورې يې وغورځولې په ځمکه باندې ويې فرمايل، انها لحياة طويله، وايي زه چې کجورې خورم خورم وايي دا خو ډېر زه د جنت نه وروسته کېږم، وايي جنت ته په منډه باندې ورتګ په کار دی. کجورې يې وغورځولې او ورمنډه يې کړه په دې سب د دښمنانو باندې ور ونوتو، دښمنان د الله يې مړه کړه مړه کړه مړه کړه تر دې چې اخر چې کوم دی خپله شهيد شو. ویې فرمایل جنت له ځم یو صحابي نه چا تپوس وکړو چېرته روان یې لکه احد غر طرف ته روان د احد په جنګ کې وایي والله اني لاجد ریح الجنة من دون احد وایي قسم مې دي په الله زه د جنت خوشبوی چې کوم دی د غر د احد غر طرف ته د جنت خوشبوی محسوسوم وایي د جنت خوشبوی پسې ور روان یم زما عزتمندو د جهاد په لاره کې دا کرامات د مجاهدینو ښکاره کېږي الحمدلله نن زمونږ صف بلکل پاک او صاف دی په دې کې هېڅ شک او شبهه نشته دی الحمدلله د هېڅ کافر او مرتد سره مونږ ملګري نه زمونږ مشران تاسوی نه او دغه رنګې زمونږ نور ډېر مشران څه شهیدان شوي دي او څه چې کوم دی د شهادت په انتظار کې په دې تورو تورو غرونو کې ګرځي چې د الله شریعت نافظ کړي په دې ځمکه باندې الله رب العالمین دې زمونږ د باقي مشرانو حفاظت وکړي الله دې له نیتونه خالص کړي الله رب العالمین دې له په زړونو کښې پوره اخلاص واچوي الله دې د دې دا کوششونه قبول کړي او زمونږ د ټولو مجاهدینو او دغه رنګې کومو عوامو چې مونږ سره کومک کړی دی د هغې کوششونه دې الله قبول کړي زما عزتمندو زما خبرو ته ښه متوجه شئ تاسو سوچ به دای ګنې چې دې خلکو دا خلکو سره جنګ دی دغه چرسین مرسین چې کوم راځي او خلکو ته وایي چې تاسو پنسې ښکته کوئ او تاسو چې کوم دی اپیم خرڅوئ او تاسو سګرټ او نسوار خرڅوئ زما عزتمندو زمونږ جنګ دې خلکو سره نه دی دا خو ایسای چې کوم دی ډالر یې ورکړي دي او ایران وله پیسې ورکړي دي او زمونږ مخې ته یې ودرولي دي مونږ دوی ته شپه ورځ چغې وو چې زمونږ د مخې نه لرې شئ زمونږ کار تاسو سره نشته زمونږ اصلي ټارګټ چې کوم دی د پاکستان مرتد ایسای او حکومت او د امریکې حکومت او د هغې فوج او د هغې اډې او دغه رنګې دلته چې کوم مرتد حکومت دی دا زمونږ ټارګټ دی لرې شئ زمونږ د مخې نه زمونږ مخه پرېږدئ چې مونږ د الله شریعت د الله په ځمکه رافظ کړو خو لیکن دغه یو څو قمقلان او دغه چرسین او لوپران او بېلمزان زمونږ مخې ته ولاړ دي انشاءالله بإذن الله لږ وخت کښې دا ختمېدونکي دي زما عزتمندو! والله العظیم زما دې په هغه رب قسم وي چې و اسمانونه یې بغیر د ستورو نه اوچت کړي دي، زه په هغه الله باندې قسم کوم دا خلک لږ وخت کښې ختمېدونکي دي ان شاء الله او دومره عبرتناک انداز کښې به الله سزاګانې ورکوي چې آینده د نورو خلکو لپاره به عبرت شي ولې؟ زما عزتمندو! موږ په اخلاص باندې راپاڅېدلي، والله العظیم موږ دا خپل سرونه د الله د دین لپاره په خپل لاس کښې نیولي دي، موږ ټولې دنیا سره د جنګ اعلان کړی دی، ټولې دنیا کفر زموږ په خلاف دی او زموږ د ختمولو کوششونه کوي، تدبیرونه جوړوي، مشورې کوي، ان شاء الله رب العالمین یقینا موږ سره ولاړ دی، د الله ملائکې موږ سره ولاړې دي، زموږ مخه څوک نه شي نیولی، ان شاء الله باذن الله نن په دې کلي کښې په دې تورو غرونو کښې زه تاسو ته دا خبره کوم. کېدای شي تاسو ته دا خبره ډېره ناشنا ښکاره شي، انشاالله لڼ وخت کې په ټول پاکستان او په ټول افغانستان او په ایران باندې زموږ حکومت را روان دی انشاالله او دا حکومت به د الله حکومت وي انشاالله قرآن او حدیث به پرې نافذ وي تاسو ته به زما دا خبرې ډېرې ناشنا ښکاره کېږي خو لیکن دا خبره زما یاد وساتئ زه به یا ژوندی یم او یا به شهید یم تاسو کې څوک ژوندي ان شاء الله دا خبرې به ورته رایادې شي چې دې مولوي صاحب په دې ممبر باندې دا خبره کړې وه او نن یې هغه خبره رښتیا شوه دا خبره زه ولې کوم دا زما رسول کړې ده صلی الله علیه وسلم زما رسول فرمایلي دي صلی الله علیه وسلم لیبلغن هذا الامر ما بلغ اللیل والنهار وایي د الله دا دین دا قرآن او حدیث دا ښایسته منهج وایي دا به دنیا کې هغه هغه ملک ته او هغه هغه علاقې ته ورسېږي کوم ځای ته چې ورځ او شپه رسېږي څه مطلب؟ یعنې ټوله دنیا باندې به قرآن او حدیث حاکم شي. هذا الامر دین ته وایي او د الله دین دوه شیانو ته وایي، یو قرآن او بل د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث او د هغې فرمان. د الله رسول فرمایي دا به په ټوله دنیا را ځي. بل حدیث کښې را ځي وایي، ان الله زوالي الارض حتی رأیت مشارقها و مغاربها الله وایي دا ټوله ځمکه ما ته داسې را ټوله کړه نبي علیه السلام فرمایي وایي ما مشرق هم ولیدو مغرب به هم ولیدو دا د هغې معجزه وه الله ورته راټوله کړې وه ځمکه ټوله دنیا مې وایي داسې ولیدله او دا خبره وایي واورئ وان امتي سیبلغ ملکها ما زوی لي منها وایي زما د امت د پاکو مجاهدینو د پاکو مؤمنانو بادشاهي دا به تر هغه ځای پورې رسېږي وایي کوم ځای چې الله ما ته راټول کړی و یعنې ټولې دنیا ته به رسېږي انشاء الله عز وجل دا خبرې موږ په دومره یقین سره کوو په دې ورځ کښې به کېدای شي موږ شک وکړو چې نن ورځ ده او که نه ده دا ورځ ده او که شپه ده، کېدای شي په دې کښې مونږ شک وکړو، خو په دې خبره کښې مونږ هېڅکله شک نه شو کولای چې یقیناً به دا خلافت په ټوله دنیا باندې راځي. زما عزتمندو! زمونږ دا کوششونه به ان شاءالله تاسو وینئ چې د الله په ځمکه به د الله نظام راولي. مهدي به راوځي ان شاءالله او مهدي به چې کوم دی نور مزید دا خلافت مخې ته بوځي. مهدي په زمانه کښې به ټولو عربي ملکونو باندې زمونږ حکومت راشي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي. لا تذهب الايام والليالي حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي وایي دا ځمکه دا دنیا به نه ختمېږي قیمت به نه قایمېږي تر څو چې په ټولو عربو باندې زما د اهل بیتو نه د یو شخص بادشاهي را شي الحمدلله زمونږ خلیفه چې کوم دی امیر المؤمنین ابوبکر بغدادي حفظه الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور والاو نه دی د هغې نه مسیح دی د حسین رضی الله عنه په اولاده کې راځي پوره شجره موجوده ده، پوره سند یې موجود دی، ابوبکر بغدادي نه شروع شوې ده او په حسین بن علي رضي الله عنه باندې د هغې نسب ودرېږي، د هغې نه پس بیا علي دی، د هغې نه پس بیا فاطمه ده، د حسین مور فاطمه ده رضي الله عنها او بیا د هغې نه پس زمونږ او ستاسو د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، مونږ د الله نه په دې باندې ډېر راضي چې مونږ یې د دغه خلیفه لښکرې ګرځولي کوم چې د رسول الله نمسی دی صلی الله علیه وسلم. نو زما عزتمندو دې خبره باندې ځان ښه پوه کړئ زمونږ دا ډله چې کومه ده دا څه تنظیم او څه جماعت او څه مذهب او څه پارټي نه ده تاسو دې ته داسې ګمان مه کوئ ستاسو په ذهن کښې به کېدای شي دا وسوسې را ځي یاره موږ دی سره ځکه نه ودرېږو لکه لنډ وخت کښې چې دی په شا باندې شو دغه نور خلک دا بېلمازان راغله د نبي علیه اسلام د سنتو دشمنان د قرآن دشمنان چې خلکو باندې د قرآن درسونه بند کړه وایي یو قاري او تراو کې وای خسته خسته قران وو په ارام ارام باندې په دمه دمه باندې قران وو قاری د جماعت نه راویستو وای تاله موږ سزا درکو هلکه جرم مې څه دی ما خو نه ستاسو په خلاف ټوپک راایستی دی نه مې تاسو سره جنګ کړی دی وای ستا جرم دا دی چې ته داسې په قلاره قلاره او ښایسته قران وې معلومېږي چې ته واپي الله اکبر الله اکبر زما عزتمندو په دې خبره مونږ خوشحاله یو ولې د دښمن د خولې نه دا خبره راووتله چې زمونږ علامه دا ده چې مونږ قرآن ښایسته طریقې سره ویو دا زمونږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده دښمن په دې باندې اقرار کوي چې دا د دې خلکو نښه دا ده چې دا ښایسته قرآن وایي وایي دا قرآن او حدیث نوم چې اخلي که نه وایي دا چې کوم دی غټ دښمنان دي زمونږ الحمدلله چې داسې هم چېرته نه دي ویلې چې دا خلک چې کوم دی د ابلیس پیروکار دي یا دا خلک چې کوم دي د امریکې ایجنټان دي یا د پاکستان دا مرتد عیسی نه پیسې اخلي الحمدلله دا ثبوت موږ باندې څوک نه شي پېښ کولی خو ټولو مسلمانانو ته پته چې په حق څوک دي او په باطل څوک دي خبره مې دا کوله ستاسو په ذهن کښې به دا را ځي چې کېدای شي بیا په دې باندې داسې حالات را شي چې دا خلک پرې غالبه شي او بیا چې کوم دی دی ورونو ته شي، نو بیا به مونږ په ډاګه باندې پاتې شو په میدان او دا خلک به بیا مونږ نه بدلې واخلي، یا به زمونږ کور وسېزي، یا به مونږ ته مشکل پېښ شي. زما عزتمندو! دوه خبرې مې ځان سره یادې کړئ. اول دا خبره ځان سره یاده کړئ، هر کله چې تا ته ثابته شوه چې دا حق دی، دا اسلامي خلافت دی، دا همغه خلافت دی د کوم په باره کې چې نبي صلی الله علیه وسلم خبر ورکړی و پېنځلس سوه کاله مخکې، نو که په دې کې بیا زما او ستا سر ځي او که کور ځي او که مال ځي او که بچی ځي، دې ته به ودرېږو د الله دپاره. او که دې ته ونه درېدلو، الله رب العلمين به د قيامت په ورځ موږ نه تپوس کوي. قرآن کښې الله فرمائي، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ که چرته مؤمنانو ته وائي د مدد ضرورت شي د الله د دين لپاره وائي تاسو باندې لازمه ده چې دوي سره به کلک ودرېږئ او مدد به ورسره کوئ. منافقانو په باره کښې راځي، منافقانو په باره کښې وائي کله به چې مؤمنان او صحابه کرام غالب شو که نه وائي دوي به ورته ويل چې موږ ستاسو ملګري يو. دا په سورت نساء کښې الله فرمائیلي دي او کله چې به کافر راغلې کنه د الله دشمنان مشرکان هغې به غالب شو هغې ته به ویل مونږ ستاسو ملګري وایي ګوره مونږ خو مسلمانانو سره ټوپک نه وو اخستی وایي زما عزتمندو د دې آیتونو نه ویرېږي د الله لپاره والله العظیم زه ستاسو خیرخوا یم والله العظیم زه ستاسو د جنت ته داخلول غواړم او تاسو د جهنم نه بچ کول غواړم تاسو د الله د عذاب نه بچ کول غواړم زما دې په رب باندې قسم چې زه ستاسو خیرخوا یم د منافقانو د صفاتو نه باید موږ ځان وساتو چې کله غلبه د باطل را شي هغې سره ملګري او چې د حق غلبه را شي هغې سره ملګري دا خبره ځان سره یاده وساتئ دویمه خبره دا ځان سره یاده وساتئ حق باندې امتحان را ځي حق دې ته نه وایي چې همیشه دپاره همداسې مخ په وړاندې روان مخ په وړاندې ولې نبي صلی الله علیه وسلم نه په دنیا کې څو غټ حق پرسته موجود دي د الله نبي عليه السلام باندې احد کې څومره غټ امتحان راغی اویا ملګري شهیدان شو ملغلرې لا څه ته وایي خلک وایي د ملغلرو په شانتې ملګري زه وایم ملغلرې را چیش ته وایي والله العظیم د ټولې دنیا ملغلرې د یو صحابي د نبي عليه السلام د یو ملګري نوک سره موږ نه برابر وو دومره قیمتي خلک دي شهیدان نبي صلی الله علیه وسلم زخمي شو نبي صلی الله علیه وسلم وی لګېو مخ مبارک باندې وینې راماتې وې خپل مخ مبارک نه وینې صفا کولې او فرمایلې کیف یفلح قوم شجوا وجه نبیهم وهو یدعوهم الی ربهم فرمایلې وایي هغه قوم به څنګه کامیاب شي چې د خپل نبي مخ مبارک چې کوم دی په وینو باندې لت پت کو زخمي کو د دې نبي جرم څه دی د دې نبي جرم دا دی چې دا دی الله رب العالمین طرف ته رابلي زما عزتمندو زمونږ جرم څه دی چې زمونږ په خلاف دا ټول دنیا ولاړه ده زمونږ په خلاف خلک لښکرې کوي زمونږ په خلاف چې کوم دی په مرې کې میټنګونه کېږي چې دوی په خلاف باندې یو شئ امریکا او ایران او د افغانستان مرتد حکومت او آی اس آی او چین دا اتحاد کوي وروسته مو سره ملګری شي چې دا خلک ختم کوي موږ څه جرم کړی دی وما نقمو منهم الا ان یؤمنو بالله العزیز الحمید زموږ جرم نشته د دې نه ماسوا بل چې موږ صرف او صرف په الله باندې ایمان راوړی دی موږ د ټولې دنیا د کفارو سره او د مرتدینو سره او د هغې د غلامانو سره د جنګ اعلان کړی دی او موږ دا کلک عزم او اراده کړې ده چې موږ به د الله په ځمکه د الله شریعت نافظ او انشاءالله نو زما عزتمند د امتحان په حق باندې راځي نبي صلی الله علیه وسلم ملګري ولېږل قاریان د قرآن پنځوس صحابه کرامو پنځوس قاریان د قرآن او د نبي اسلام ملګري وو قوم ورپسې لښکر وکړو او پنځوس واړه یې شهیدان کړه پنځوس واړه شهیدان دومره درد نبي صلی الله علیه وسلم له ورکو یو میاشت نبي صلی الله علیه وسلم په مونځ کې قنوت نازله کوله او دی ته به یې خیرې کولې دومره درد یې وله ورکو اخر ورته الله وفرمیل چې بس دی بس نور قنوت نازله ورپسې مه کوه دومره درد یې وله ورکو خو د هغې باوجود نبي صلی الله علیه وسلم همت نه دی بایللی الحمدلله زمونږ حوصلې دومره اوچتې دي زموږ همتونه دومره مضبوط دي، زموږ ارادې دومره کلکې دي، په هغه رب مې دې قسم وي چې اسمان یې اوچت کړی دی او د عرش د پاسه یې استوا کړې ده، د خراسان ولایت دا ټول مجاهدین که شهیدان شي، د دې ټولو دا وینې توی شي، د دوی بچي یتیمان شي، د دوی ښځې کونډې شي، د دوی مېندې بورې شي، والله العظیم چې د خراسان ولایت دا لښکر نه دی ختمېدونکی، دا مجاهدین څوک نه شي ختمولی. که زموږ یو مجاهد پاتې شي ان شاء الله الله به ملائک رالېږي او د هغه په لاس به الله په دې ټولو ملکونو باندې شریعت نافذوي ان شاء الله زموږ وینې نه ضایع کېږي ان شاء الله باذن الله زموږ دا قرباني نه ضایع کېږي زموږ دا سخته نه ضایع کېږي په دې باندې اسلام را روان دی ان شاء الله عز وجل والله العظیم د اسلام پاکې ونې ته موږ په خپلو وینو سره اوبه ورکوو او دا پانګونه به ان شاءالله په دې دواړو ملکونو کې موږ نه د الله په فضل او کرم سره تازه کوو، دوباره به یې راوچتوو، د دې وجې نه امتحان به راځي په موږ باندې خو موږ ختمېږو نه، دا د ذهن نه وباسئ، دا د ذهن نه وباسئ چې دی به ختم شي، ځکه لږ خلک دي او دا مقابل کې خو ډېر غټ قوتونه دي، ټول افغانستان او دغه رنګې دا نور نور ملکونه ورسره ملګري دي. خو موږ نه ختمېږو دا د ذهن نه وباسئ موږ ورځ په ورځ انشاء الله قوي کېږو او ډېرېږو د الله په فضل او کرم سره ځکه نبي عليه السلام حديثونه ما تاسو ته وويل چې د قرآن او د حديث بادشاهي به په ټوله دنيا باندې راځي الحمدلله قرآن او حديث موږ سره دی او موږ قرآن او حديث سره دا خبره ځان سره یاده وساتئ موږ به انشاءالله الله رب العالمین ډېر غالبه کړي موږ له به الله فتح هم راکړي موږ له به الله غنیمتونه هم راکړي موږ له به الله مالونه هم راکړي لکه نبي علیه السلام په زمانه کې صحابه ډېر غریبان وو د ابوبکر صدیق په زمانه کې ډېر غریبان وو عمر رضی الله عنه په زمانه کې غټ غټ جهادونه چې شروع شو که نه فتح راغلي غنیمتونه راغله ټول صحابه مالداره شو د څه په وجه باندې د غنیمتونو په وجه باندې مالداره شو دا وخت انشاءالله په موږ لنډ وخت پس را روان دی د خیرخواهۍ دعوت درله در کوو، دا ستاسو خلافت دی، دا ستاسو ډله ده، دې سره ودرېږئ، دا قوي کړئ، جهاد ورسره وکړئ، ټوپک را واخلئ، که ټوپک نه شئ را اخېستلی، نو دې ته چې کوم دی نور کومک ورسره وکړئ، که نور کومک نه شئ کولای، کم از کم دعاګانې ورته وکړئ، کم از کم دې سره خیرخواهي ملګرې کړئ، کم از کم الله ته وژاړئ او که بیا هم ستاسو زموږ په باره کښې شک وي، د شپې را پاڅېږئ او الله ته وژاړئ، یا الله! که چېرته په حق یې، خو تۀ غالب کړې او که چېرته په باطل یې، تۀ ورک کړې. ان شاء الله باذن الله ستاسو دعا به زمونږ په حق کښې قبلېږي او مونږ به الله غالبه کوي ورځ په ورځ به الله مونږ غالبه کوي زما عزتمندو دې خبره باندې خپل ذهن کولاو کوي خبره ختموم خبرې ته ښه متوجه شئ مونږ چې تاسو له کوم دعوت در کوو د دې وجې نه نه در کوو ګنې چې د الله دین ګنې ما او تا ته محتاج دی دې خبره باندې ذهن کولاو کوي والله الغني وانتم الفقراء الله او د الله دین نه ما ته ضرورت لري او نه تا ته ضرورت لري د الله دین محتاج نه دی دا خلافت مستغني دی، بې پروا دی، که ما او تا ورسره ونه درېدلو، نور خلک به الله راولي او دې سره به ودرېږي. زما دې په رب باندې قسم وي، دا قومونه اکثره ناست دي، ډېر کم خلک دي چې ولاړ دي. د کم کم ځای نه الله رب العالمین مؤمنان راولي، پاک پاک مؤمنان، ښایسته ښایسته دانې، ملغلرې او دې خلافت سره ودرېږي او خپله وینه او خپله قرباني دې خلافت لپاره ورکوي. نو که چېرته ما او تا ورسره ودرېدلو، خو خپل خیر هم دی، خپل اخرت به ښه کړو. که ورسره ونه درېدلو، زما او ستا په نه ودرېدلو باندې خلافت نه کمزوری کېږي، خلافت پرې نه ختمېږي. د الله شریعت محتاج نه دی، نور خلک به الله راولي. قرآن کې الله فرمایي، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَکُمْ. الله وایي که تاسو زما دین سره د مدد نه وتښتېدلئ، شا مو ته را واړوله، الله به بل یو قوم راولي، هغه به چې کوم دی ستاسو په شان نه وي، بلکې مضبوط خلک به وي، د الله دین له به غاړه ورکړي. زما عزتمندو! خپله خبره ختموم، خو دا خبره ځان سره یاده وساتئ، چې ان شاء الله موږ ټوپک چې را اوچت کړی دی، موږ اول د الله شریعت لپاره او بیا د مسلمانانو د عزتونو، د دوی د مالونو، د دوی د نفسونو د حفاظت لپاره هم را اوچت کړی دی. ان شاء الله زموږ چې څومره وسه وه، موږ به تاسو سره ښېګړې کوو انشاالله تاسو ته به خیر در کوو تاسو ته به سیده لاره ښیو ستاسو د ځان او د مال او د عزت حفاظت به انشاالله موږ کوو انشاالله زموږ د مجاهدینو نه به تاسو بد اخلاقي نه وینئ انشاالله ظلم به ترې نه وینئ که چېرته یو مجاهد نه تاسو ته شکایت دی ظلم یې سره کړی بد اخلاقي کړي نو تاسو انشاالله زموږ مشرانو سره ته رابطه کولی شئ د الله په فضل او کرم سره شریعت ته به هر سړی پېش کېږي که زموږ مشر دی چې کوم د الله حکم وي که نه د الله د شریعت فیصله وي هغې کښې به بیا مونږ سستي نه کوو او په هغې به تاسو هم نه خفه کېږئ مثلا یو سړی دی زما په کور کې الله مکه غل دی زما بچی دی او هغې غلا وکړه د الله حکم دا دی چې دی نه لاس پرې کوي نو زما خوښه یې او که ناخوښه یې زه به دا خپل بچی په خوشحالۍ باندې لاس پرې کولو ته پېش کوم چې دې لاس پرې کړی چې دې دپاره چې الله زمونږ نه راضي شي زما عزتمندو دا خبره ځان سره یاده کړئ موږ به ان شاءالله د خپل وس مطابق تاسو سره ښه اخلاق کوو، خو کله که د الله حکم راتو، یو سړي داسې جرم کو چې د الله حکم هغې ته متوجه و، نو موږ او تاسو به په شریکه باندې د الله په حکم کې به سستي نه کوو، بیا به داسې نه وي چې خلک به خپه شي. موږ دا ځان سره یاد وساتئ، بې دې نه موږ نه هېرېږو چې قوم به راپاڅېږي. خو لېکن د هغې نه علاوه به ان شاءالله موږ ستاسو هر قسم نرمي او اخلاق به درسره چلوو، ستاسو دفاع به کوو، ستاسو حفاظت به کوو، تاسو د الله رب العالمین لپاره دې خلافت سره ودرېږئ، د دې سره ملګري شئ، د دې خپې مضبوطې کړئ، مجاهدینو ته لاره وښیوئ، ښه مشوره ول ورکړئ، کوم سړی جاسوس وي تاسو دستي مجاهدینو ته خبر وکړئ، که هغه ستا خپل وي، که هغه ستا خپلوان وي، که ملګری دي، د الله لپاره مجاهدینو ته خبر وکړه چې اخرت دې ښه شي، په دې باندې الله تعالی جنت درکوي او ان شاءالله أستغفرك وأتوب إليك الله تاسو راضي جزاكم الله خيرا